او دا خلک چې هر چیرته مومئ ویې وژنئ او له هغه ځایه یې وباسئ چې تاسې یې ایستلي وئ او فتنه یعنی شرک او فساد له وژنې سخته ده او د مسجد حرام خوا کې مه ورسره جنګیږئ تر هغه چې دوی در سره وجنګیږي نو که در سره وجنګیدل بیا یې وژنئ همدا د کافرانو سزا ده خو که ډډه یې وکړه نو یقینا الله بخښونکی ډیر مهربان دی او تر هغه ورسره جنګیږي چې هیڅ فتنه پاتې نشي او دین یوازې الله لروي خو که ایثار شول نو بیا پوه شئ چې تیری به له ظالمانو پرته پر بل چا نه وي له عوف ابن مالک اشجعی رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې زه له زید ابن حارث رضی الله عنه سره یو ځای د موتې غزا ته ولاړم په لاره کې را سره د یمن یو اوسیدونکی ملګری سو چې د مسلمانانو د مرستې لپاره راغلی و له هغه سره له تورې پرته بل څه نه و موږ چې مخکې ولاړو نو له رومي لښکر سره مخامخ سو په هغوی کې یو سړی پر سور آس باندې سپور و د هغه د آس زین په سرو زرو ښکلی سوی و او په وسله کې یې هم سره زر استعمال سوي وو دغه رومي له مسلمانانو سره ډیره سخته جګړه کوله او مسلمانانو ته ډیر زیان ورواړاوه دا یمني مجاهد ورته د یوې لویې ډبرې تر شا ځان پټ کړ کله چې دغه رومي د هغه له څنګه تیر سو نو یمني سم د لاسه پر هغه حمله وکړه او د هغه د آس پښې یې پرې کړې هغه له آسه وغورځېد یمنی ورباندې ورپورته سو او مړ یې کړ له هغه پاته سوی آس او وسله یې واخیسته کله چې الله جل جلاله مسلمانانو ته بری ورکړ نو خالد ابن ولید یمني ته یو سړی ولېږه او دغه دواړه یې ترېنه واخیستل عوف وایي چې زه خالد ابن ولید رضی الله عنه ته ورغلم او ورته ومې ویل چې آیا تا ته دا نه دی معلوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې فیصله کړې ده چې کله یو مسلمان کافر ووژني نو د هغه مال د قاتل حق دی هغه رضی الله عنه وویل هو زه خبر یم خو دا زښته ډېر شی دی ما ورته وویل یا به یې بیرته ورکوي او یا به زه ستا شکایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې کوم خالد رضی الله عنه له ورکولو انکار وکړ او پر رضی الله عنه وایي کله چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې راغونډ سو نو ما د یمني مرستندوی کیسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه او د خالد رضی الله عنه له رویې مې هم خبر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله عنه ته وویل تا دا کار ولې کړی دی هغه ورته وویل یا رسول الله زما په ګمان دا ډیر و ځکه مې ترې نه واخیست رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل خالده تا چې څه ترې نه اخیستي دي هغه بیرته ورکړه د دې حدیث روایت مسلم او ابو داود کړی دی مینا پرې کړی شوی دا لکه ګلونه دي مینا پرې کړی شوی دا لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور دا د باقر نن د یکشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه او څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې اوولسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له پنځه ویشتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم ملیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د بادغیس ولایت د قادس او بلخ ولایت په چاربولک کې نه پنځوس تنه اربکیان او پولیس مجاهدینو ته تسلیم شول. د کندهار ولایت په معروب کې مجاهدینو د مزدور عسکرو چرلکه را نسکوره کړه او په شاولي کوټ کې د ګډو عسکرو په بمبار او چاپه کې نه تنه کلیوال شهیدان شپږ تنه نور یې بندیان کړي. د نیمروز ولایت په دلارام کې د امریکایانو کشفي الوتکه رانسکوره کړای شوه. د فاریاب ولایت په قیصار کې اووه تنه عسکر او اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول. شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي اوس هم بشپړ خبرونه تېره ورځ ماسپښین مهال د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د غرچغي په سیمه کې یو څلوېښت تن اربکیان چې له ډېر مودې راهیسې د مزدور ادارې په لیکو کې کار کول د اسلامي امارت د جلب او جذب کمیسیون په هلو ځلو د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو کلک هوډ څرګند کړ چې نور به هېڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ور نه شي، بلکې تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. مجاهدینو هم له نوموړو مننه وکړه او دا یې د دین او هېواد په ګټه کار وباله. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ په مرکز کې د مزدور عسکرو په هغه چورلکو د درنو وسلو په مټ برید ترسره شو چې د ولسوالۍ محاصره مرکز ته یې نوي د تبادلې عسکر راوړل. د برید په پایله کې یوه چورلکه رانسکوره شوه او اور یې واخیست چې تر ډېره لوخړې ترې پورته کېدې او په کې سپاره کسان له منځه تللي او نورې ورسره چورلکې په تېښته ولاړې. د یاد ولایت د شاه ولي کوټ ولسوالۍ اړوند د المش په سیمه کې ګډو عسکرو د کلیوالو ولسي خلکو په واده بمبار وکړ او چپه یې وهلې. خبر زیاتوي، واده پرون ماسپښین همدې کلي ته ورڅېرمه د چیغک کاریز د کلي څخه راوړل شوی او ماښام ته پرې ملمستیا جوړه شوې وه. وحشي عسکر چې د الوتکو په ملتیا په چورلکو کې راغلل، لومړی هغه کلیوال په داسې مهال تر بمبار لاندې ونیول شول چې د واده ډوډۍ ته راغلي وو او له کوټې څخه ووتل او خپل کورونو ته په منډه وو. د دښمن په دې وحشیانه بمبار کې نهه تنه ځوانان ځای پر ځای په شهادت ورسېدل انا لله و انا الیه رجعون او همدارنګه یې شپږ تنه بندیان کړي دي. عسکرو د کلیوالو یو دوکان انفجار کړی او په شپه کې له سیمې وتښتېدل. د یادې ولسوالۍ اړوند د اردوبلاغ په سیمه کې د مزدور عسکرو پر موټریز کاروان وسله وال برید ترسره شو چې د ژړۍ ولسوالۍ د اربکیانو د مهم قومندان صدیق الله په ګډون یوویشت تنه پکې قتل شول، دوه کاماز موټران، او دوه ټنګان یې ویجاړ شول. همداراز په یاده جګړه کې د مزدور دښمن یو په موادو بار کاماز موټر، اووه میله وسلې، درې دوربینان او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. د قومندان صدیق الله په ګډون د پنځو مهمو کسانو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د سوزنیان په سیمه کې د کرزي د ورور شاولي خان یو قومندان د مجاهدینو په کمین کې قتل شو. همداراز یې یو ساتونکی او یو لوکسل موټر، یو کلاشینکوف، یوه توپنچه یې مجاهدینو له ځانه سره وړې ده. د یاد ولایت د ښورابک ولسوالۍ د یکه خاک په سیمه کې په هغو مزدور عسکرو د کمین په ترڅ کې وسله وال برید ترسره شو چې د پونچ د موټر څخه یې پیسې اخیستې. د برید په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول، یو تن ژوندی عسکر، یو رینجر موټر، یو ثقیل، یو خپیب، یوه توپنچه، درې کلاشینکوپونه هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د ښار د لوی ویالې د عیدګاه په سیمه کې د ملا صاحب په سرای کې د میشتو امریکایي عسکرو جاسوس د مجاهدینو په چریکي برید کې ځای پر ځای قتل شو. له برید وروسته مجاهدین بریالي تر خپل مرکز پورې راورسیدل. د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ اړوند د ګوډاګۍ ادارې نه تنه اربکیان، شپږ تنه پولیس او درې د مزدور اردو عسکر د اسلامي امارت د جلب او جذب کمیسیون د مسؤلینو په هلو ځلو د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د پوزکي په سیمه کې د امریکایي یرغلګرو یوه کشپي الوتکه د مجاهدینو له لوري د دوملې په مټ وویشتل شوه چې د لیوا بغل ته رانسکوره او ټوټه ټوټه شوه. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوندو سیمو کې تېره ورځ اووه تنه عسکر او اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. تسلیم شوو کسانو له ځان سره دوه میله کلشینکوفونه هم تر مجاهدینو پورې را رسولي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ پر دفاعي پوسته برید کې یو تن مزدور عسکر د درسکو په مټ ژوبل شو. همداراز د یاد ولایت د المار ولسوالۍ اړوند د شوران په سیمه کې بېګا شپه د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په پوستو وسله وال بریدونه ترسره کړل. له لږ مقاومت وروسته پوسته او یاده سیمه په بشپړه توګه فتحه او مزدور اربکیان په تېښته مجبور کړای شول. همداراز له پښتونکوټ ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د فراه ولایت د مرکز اړوند د شمالګاه په سیمه کې تېره ورځ پنځه تنه مزدور عسکر چې د شخصي موټر څخه په استفاده د مجاهدینو تر تلاشۍ تېرېدل او د مجاهدینو تر استخباراتي تعقیب لاندې وو ژوندي ونیول شول. له نوموړو سره خپل ټول اسناد هم نیول شوي چې قضیه یې د اسلامي امارت شرعې محکمې ته وسپارل شوه. د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د ګراني په سیمه کې پراته پر غځېدلي سړک د مزدور دښمن په هغو عسکرو د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې د موټریز کاروان مخې ته پلي روان و. د چاودنې له امله درې تنه اجیر عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د تاخم پر پوسته بېګا ماخوستن لس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلهوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د ارغنداب ولسوالۍ اړوند دوه تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د خوست ولایت د مرکز سرګردان چوکي د کابل رژیم د جاسوسي شبکې د افسر پر کرولا ډوله موټر د ماین تکتیکي چاودنه وشوه د څرګرو مجاهدینو له خوا تر سره شوې دغه چاودنې په پایله کې ګوډاګی افسر مرګونه یې ژوبل او درې تنه ساتونکي یې ځای پر ځای ووژل شول. د هرات ولایت د پارسي ولسوالۍ اړوند د پایسار کلي په سیمه کې تېره ورځ دوه تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د لوګر ولایت محمداغې ولسوالۍ اړوند تنګي وغجان سیمه کې د کابل ګردیز لوی لارې ته څیرمه د ګوډاګي دښمن د قطعه خاص په نوم مزدور عسکرو باندې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا مخامخ وسله وال برید ترسره شو. له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې په دغه برید کې د کابل رژیم دوه تنه ګوډاګي عسکر ووژل شول. وروستی خبر دا چې د بادغیس ولایت په مرغاب کې یو مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ ووژل شو.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 دښمن د اسلامي امارت پر ضد پراخ منفي تبلیغات وکړل، وحشیانه پوځي عملیات یې ترسره کړل او هر اړخیز بندیزونه یې پرې وضع کړل. خو اسلامي امارت د الله تعالی په نصرت، د افغان ولس په ملاتړ او د مشرتابه په بې ساري اخلاص او تدبیر سره د دې ټولو فشارونو او بندیزونو څخه کامیاب او سرلوړی راووت. کابل رژیم تل د یرغلګرو په امر د اسلامي امارت په مشري روان جهاد پردیو ته منسوب کړی، د واقعیتونو څخه یې تېښته کړې او د سولې درواغجن شعارونه یې پورته کړي. اسلامي امارت په مختلفو نړیوالو کنفرانسونو کې د سولې په اړه خپله پالیسي وړاندې کړې او د سیمې او نړۍ د مهمو هېوادونو له لوري یې هرکلی شوی. له نیکه مرغه په دې وروستیو کې یرغلګرو هم څه واقعیتونه درک کړي، د اسلامي امارت سره یې ابتدایي خبرې کړي او د روانې معضلې سوله ییز حل ته یې سر خوځولی. اسلامي امارت په خپل وار سره د یرغلګرو اندېښنې او غلط فهمۍ ځواب کړې او ټینګار یې کړی چې تر هغو به خپلې روانې جهادي مبارزې ته دوام ورکوي چې یرغلګر په یو مخیزه توګه له ګران هیواد افغانستان څخه وځي د اسلامي امارت مشرتابه د امارت له تاسیس څخه تر اوسه بار بار ثابته کړې چې د ګران هیواد په خپلواکۍ او ملي منافعو به په هیڅ ډول له هیڅ جهت سره سودا ونه کړي د مظلوم ولس او په سنګرونو کې د میشتو اتلو مجاهدینو د ارمانونو تحقق ته به ژمن پاته کیږي د دشمن د هر ډول فشارونو په وړاندې به کمزوری دریځ نه غوره کوي او د خپلې سوچه اسلامي او ملي داعیې او پاک هدف د ترلاسه کولو په لار کې به له هیڅ ډول قربانۍ څخه ځان دریغ نه کړي اسلامي امارت په سیاسي ډګر کې هم د نظامي میدان په څیر اشغالګر او داخلي اجران یې پر ګونډو کړي، د دښمن له شومو اهدافو یې پرده پورته کړې او د افغانستان او افغان ولس پر ضد د یرغلګر او داخلي دښمن ګڼ تخریبي پلانونه یې خنثی کړي دي. موږ باوري یو چې د روانې معضلې په هر بعد کې د افغان ولس په نمایندګۍ اسلامي امارت ګټونکی دی. هیله ده روغ جوړ او خوښ به یاست او د خپرونې تر پایه به مو ملتیا وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم له عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مکې تر فتح وروسته له مکې څخه مدینې ته هجرت نسته لیکن جهاد او د جهاد نیت لا په خپل ځای پاتې دی او کله چې تاسو ته د جهاد لپاره د وتلو حکم وسي نو له خپلو کورونو څخه راووځئ د مکې له فتح څخه وروسته هجرت نسته د دې مطلب دا دی د مکې له فتح څخه وروسته اوس هغه خاص هجرت نه دی پاتې چې د مکې څخه مدینې ته یې کول فرض و ځکه چې اوس خو مکه دارالاسلام ګرځېدلې له دې څخه د دنیا د نورو هجرتونو نفې نه ثابتېږي هغه خو تر قیامته پورې د حالاتو مطابق دوام لري هجرت د جهاد بنسټ او ډبره ده نو ځکه پر مسلمانانو باندې دا هجرت له مکې څخه مدینې ته داسې فرضیت ته رسېدلی و چې له دې پرته د چا ایمان هم د قبلېدو وړ نه و له دې حدیث څخه معلومه سوه چې کله د مسلمانانو پاچا یو څوک د جهاد لپاره وګماري نو پر هغه جهاد فرض عین ګرځي ځکه چې په حدیث شریف کې دا الفاظ راغلي دي چې کله له تاسو څخه د جهاد لپاره د راوتلو غوښتنه وسی نو له خپلو کورونو څخه راووځئ له ابو قتاده انصاری رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه خطبه ورکړه په هغې کې د جهاد یادونه وکړه او پر هغه باندې یې له فرضي لمنځونو پرته بل هیڅ شي ته فضیلت ورنکړ د جهاد په اړه د صحابه کرامو او تابعینو افعال او اقوال حاکم او ابن جریر الطبری له ابو راشد څخه روایت کړی دی هغه وایي چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم له قهرمان السوار مقداد بن اسود رضی الله عنه سره لیدنه وسوه هغه په حمص ښار کې د یو سراب په یو صندوق باندې ناست و د ډیر بډاوالي او پاړسوب له وجې هغه خړین پړین و خو د غذا اراده یې درلوده په خپلو مالونو او سرونو سره جهاد وکړئ، که پوهېږئ نو همدا کار درته خورا غوره دی. د توبې سورت په بوس نومول سوی دی ځکه چې د دې موضوع جهاد او د دښمن په خلاف د مجاهدینو د ګروپونو لېږل دي او په ګڼ شمېر روایتونو کې بیا د البحوث په نامه نومول سوی دی ځکه دا د منافقینو په باره کې بحث کوي او د هغوی له کړنو او اعمالو څخه پرده اوچتوي، هغوی رسوا کوي او شرموي یې. ابن مبارک په کتاب الجهاد کې له عطیه بن ابي عطیه څخه روایت کړی دی هغه وایي چې ما د قادسیې د جنگ په ورځ عبدالله ابن مکتوم عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ولید هغه اوږده زغره اغوستې وه او د جنگ په میدان کې د لشکر د صفونو ترمنځ یې راښکله او ګرځید ابن مبارک په کتاب الجهاد کې له عطیه بن ابي عطیه څخه روایت کړی دی هغه وایي چې ما د قادسیې د جنګ په ورځ عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ولید هغه اوږده زغره اغوستې وه او د جنګ په میدان کې د لشکر د صفونو ترمنځ یې راښکله او ګرځید عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو ړوند معذور صحابي و لیکن هغه به جهاد کاوه او د قادسیې په جنګ کې هم ګډون وکړ الله تعالی موږ ټولو بوډاګانو او ځوانانو ته جهاد ته د وتلو امر کړی دی ما ته د جهاد سامان برابر کړئ هغه ته د هغه زامنو وویل چې الله دې پر تا رحم کړی دی تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه په زمانه کې جهاد کړی دی اوس موږ ستا پر ځای جهاد کوو ته معذور یې هغه د خپلو زامنو خبرو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه او جهاد ته ووت په سمندري جهاد کې برخه واخیسته خو په لاره کې په کښتۍ کې په خپل مرګ وفات شو د هغه د شخولو لپاره د جزیرې لټه وکړای سو مګر اوه ورځې وروسته یوه جزیره پیدا سوه خو د هغه جسد په دې اوو ورځو کې بالکل نه و خراب سوی بلکې تر تازه و ابن جریر تبری رحمه الله په خپل تفسیر کې له ابن شهاب زهري رضی الله عنه څخه روایت کړی دی هغه وایي چې سعید ابن مسیب رضی الله عنه غزا ته ولاړ او د هغه یوه ستر ګړنده وه چا ورته وویل ته خو مریض یې هغه رضی الله عنه ورته وویل که چا ته جهاد کول آسان وي یا ګران بېشکه الله تعالی ټولو ته جهاد ته د وتلو حکم کړی دی که چېرته زه له کفارو سره د جنګ کولو طاقت نه لرم نو د مسلمانانو شمېره خو ورزیاتولای سم او د هغوی د سامان ساتنه او پیره خو کولای سم ابن ابي شیبه او ابن جریر له حسن بصری رحمه الله څخه د الله تعالی د دې قول انفرو خفافا وثقالا په تفسیر کې فرمایي چې له دې څخه بوډاګان او ځوانان مراد دي او منصور ابن زازان وایي چې له دې آیات څخه په کارونو کې بوخت او فارغ خلک مراد دي او ځینو ویلي دي چې له ثقیل څخه مراد هغه خلک دي چې مال او ځمکې لري او جهاد ته ورتګ بد ګڼي او له خفیف څخه مراد هغه خلک دي چې مال او دولت نه لري ځینو نورو علماو ویلي دي چې له ثقیل څخه مراد بزدل او له خفیف څخه مراد بهادر کسان دي امام قرطبي په خپل تفسیر کې وایي چې په دې کې صحیح خبره دا ده چې په دې آیات کې الله تعالی ټولو خلکو ته امر کړی دی چې د الله تعالی په لاره کې د جهاد لپاره ووځئ برابره خبره ده که وتل ورته اسان وي یا ګران ابن جریر تبری په خپل تفسیر کې ویلي دي چې ځینو مجاهدینو د شام په فتح کې یو مجاهد ولید چې د ډیر بوډاوالي له کبله د هغه پر سترګو وریځۍ راځوړندې سوې وې یو کس ورته وویل ای تره ته خو الله تعالی له جهاد څخه معذور کړی ولې جهاد ته راغلی هغه ورته وویل ای وراره بېشکه الله تعالی ځوانانو او بوډاګانو ته جهاد ته د وتلو حکم کړی دی امام عبدالرزاق په خپل کتاب کې له مکحول رحمه الله څخه روایت کوي چې هغه به قبلې ته خپل مخ وګرځاوه او بیا به یې لس قسمونه خوړل چې ای مسلمانانو پر تاسو باندې جهاد فرض دی بیا به یې ویل که تاسې غواړئ نو زه له دې څخه هم زیات قسمونه خورم تر څو ستاسې ورباندې اطمینان او باور وسی جهاد د نیکمرغۍ ضامن دی جهاد د ولسونو عزت او شرف دی جهاد د نجات لار ده جهاد تور ده جهاد ډال دی جهاد د هر متجاوز په وړاندې فولادي دیوال او حسن حسین دی جهاد مو د ځان مال او عزت ساتونکی دی خپلوان او هغه مالونه چې په خوارۍ مو ګټلي دي او هغه تجارت چې په بندېدلو یې ډارېږئ او زړه ته نږدې کورونه مو له الله تعالی، د هغه له رسول او د هغه په لاره کې له جهاد څخه ډېر ګران وي، نو انتظار وکړئ تر څو الله پاک خپل حکم، د عذاب، راولېږي او الله پاک فاسق قوم ته روغه لاره نه ښيي. په دې آیت شریف کې چې کوم تهدید، تحذیر او تخویف د جهاد پرېښودونکو خلکو لپاره شوی دی، هغه بالکل کافي دی. له دې څخه باید هغه خلک عبرت او پند واخلي چې خپل مال، ځان او د کورنۍ په مینه کې غرق دي او جهاد ته یې شا اړولې ده. همدغه راز الله تعالی په یو بل آیت شریف کې فرمایي، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل همدغه راز الله تعالی په یو بل آیات شریف کې فرمایي اے مومنانو په تاسې څه سوي دي چې کله درته د الله تعالی په لاره کې د وتلو خبره وسی تاسې د ځمکې په لور زور کوئ او غزا ته نه ځئ ایا تاسې د اخروي ژوند په پرتله د دنیا ژوند خوښ کړی دی؟ که داسې وي نو پوه سئ چې دنیوي ګټې د آخرت په مقابل کې ډېر لږ ارزښت لري. که تاسې د الله تعالی په لاره کې ونه وځئ نو په دردناک عذاب به مو وربړوي او پر ځای به مو نور خلک راولي. او تاسو به الله تعالی ته هیڅ ضرر ونه سی رسولای او الله تعالی په هر څه قادر دی امام قرطبی رحمه الله د دې آیات په باره کې وایي په دې آیات کې الله تعالی هغه خلک ملامت کړي او پیغور یې ورکړی دی چې جهاد یې پرېښی دی او د هغو خلکو عتاب یې کړی دی چې غلي ناست او د جهاد په طرف ګامونه نه اخلي د الله تعالی د دې قول اثاقلتم الى الارض مطلب دا دی چې تاسې له ځمکې څخه د ګټې ترلاسه کولو لپاره په کارونو کې مشغول سئ او جهاد پرېږدئ او یا دا چې په ځمکه کې د ژوندي پاتې کېدو مینه تاسې له جهاد څخه لرې وساتي او په داسې حالت کې د جهاد پرېښودل چې بد یې ګڼې په هر مسلمان باندې حرام دی که چېرته د مسلمانانو امام قوم ته د جهاد کولو امر وکړي، نو هغوی ته جایز نه دي چې له جهاد کولو ځانونه وروسته کړي، ځکه چې د امام د حکم په وجه پر هغوی جهاد فرض عین ګرځي او الله تعالی فرمایي، هغه خلک ډېر خوښ وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له تګ وروسته پاتې شول او بده یې ګڼله چې د الله تعالی په لاره کې په خپلو مالونو او سرونو جهاد وکړي. او ویل یې چې په دې ګرمي کې مه وځئ. ای محمده! ووایه چې د جهنم ګرمي خورا ډېره ده. کاشکې چې هغوی پوهېدلای. باید هغوی لږ وخاندي او ډېر وژاړي. ځکه هغه جزا چې د کړنو په بدل کې ورکول کېږي، همدا ورسره ښايي. که الله پاک ته بېرته راوګرځولې، نو پاتې کسان به بلې غزا ته د تللو اجازه وغواړي. ورته ووایه، تاسې حق نه لرئ چې له دې وروسته زما په ملتیا ووځئ او د دښمن په مقابل کې راسره په جنګ کې برخه واخلئ، ځکه چې تاسې تر ټولو لومړی ناسته خوښه کړه، نو اوس له نورو پاتې شویو سره تاسې هم کښېنئ او، ای پیغمبره! له هغوی چې هر یو مړ سي نو ته باید هیڅ کله پرې لمونځ ونه کړې او نه یې پر قبر ودرېږې ځکه چې هغوی له الله تعالی او د هغه له رسول څخه منکر او د فسق په حال کې مړ سوي دي الله تعالی دې رحم راباندې وکړي دغه سخت وعید دردناک وبال او لوی رسوایی ته وګوره چې الله تعالی د هغه چا په اړه نازله کړه چې له جهاد څخه وروسته پاتې سول او په خپلو کورونو کې غلي کښېناستل او په دې لاره کې یې خرچ کول بد وګاڼه. که څه هم دغه ایاتونه د هغو منافقینو په باره کې نازل سوي دي چې د تبوک له غزا څخه وروسته پاتې سوي وو، لیکن دغه ترهیب او تهدید د ټولو هغو خلګو له پاره عام دی چې د هغوی په شان له جهاد څخه ځان وروسته کوي، له جهاد سره نفرت کوي او په دې لاره کې له مال لګولو څخه ډډه کوي.